دیم بحث یو سوال راځي چې ذالک کی اشاره تاسو په نحو کې وایي ذالک کی چاته اشاره کی وایي تاسو قریب تک بعید تا لورتا سوال دارازی چې قران خو نږدې دی نو ذالک کی اسم اشاره بعید ولراوړه نو کله کله په معنا د حجت خپکهږي ما د یو ځله تشریح وشي د الفاظو کنه که خیر نو بیا د شی رواني تا بند خو به تړې کنه نه به تړې سړی بند و تړې نو بیا وب ډېر په اسانه سره و پټي کیو ان شاء الله رواني موږ بیا ورته ناشې که خیر تنه نه نه سندري وو اول سړی بند وتړي کوشش وکي یار هغه وبته کته ورزيږي د بیا څک شګي ورته اړای صدربونه ګوري یار چې یو ځل ماشاءالله وبرواني شنو دا سړی استکینی زمیدار ماشاءالله بیلچا د خپل ځنې تاړم کی ایست زبردست ماشاءالله نه است نو کتاب په سمانو سره دی دور سمانو سره کله کله په معنا د مفروض دیم کله کله کتاب په معنا د حجت سره لکه سورته صافات 57 نمبر آیات کې دیم کله کله کتاب په معنا د اجل اجل مقرره لکه سورته حجر سلورم آیات کې دای مثال څنګه دی نور را خطلې تاور کوي دا خیسته شغلې په اسمان کې ښکاری او یو سړی وای نور نشته دی نو د دې سړی دی وینا له هیڅ اعتبار نشته دی قران په شان د امر دی آفتاب آمد دلیلی آفتاب هدن مصدر ده په معنا د هادن سره د قبيله د زید عدلن زید عدل نه ده زید عادل ده نو قران هدن معنا هادي ده خلق سراسر هدایت ده نو ال هدن هدن لکه زید عدل زید سراسر عدل ده نو د شیونه چې زید عادل ده بلکې زید عدلن او د هدایت تفصیل شوه ده په فاتحه کې هدن هدن دا خبر د مبتدا محذوف ده پارا معنا هاذا هدن دا قران سراسر هدایت ده سراسر رڼا ده د متقینو ده پارا للمتقین پدې کې بیا صوبه سنري اول باس ماده د متقی 237 کرت دا لفظ راغلی پسیغه د امر سره 78 کرت راغلی معنا د تقوا صدا په قران کې دیم باس نو تقوا په قران کې په مانو سره راځي التوحید کله کله په معنا د توحید مر متقبت علی چې کله تا کې توحید وی نو متقی سفکر نه ګره انا متقی چاته وای چې دا الله اوامر په ځای باندې راوړي دا الله د نواهیونه ځان بچ کوي دریم بحث مراتب د تقوا د تقوا بیا درې مرتبه دي قاضي ثنا الله پنه پتی رحم الله په تفسیر بیزاوی کې نقل کړي اوله مرتبه چې ځان د شرک نه ساتي دا ادنا درجه ده دا متقی دی شرک نه کوي خو نور ګناهونه ته سرزت کیږي دا متقی دی خو ادنا درجه والا متقی یو الله الله دې زما په زړګي کې به یو الله یې بل څوک بنئ دا عجیب کیفیت دی الله دې زموږ نصیب کی بس فراغ القلب عن شغل الغیر هر کبینم در جهان غیر تو نیس یا توی یا خوی تو یا بوی تو الله هر کې بینم در جهان غیری تو نیس ستانه سوا څوک شته نه نو دې توای چې په دې زړګي دې همیشه الله وریږي فراغ القلب عن شغل القران منتدا خای من قران ته د یو ټکی د پاره ناشتیو قسم پر رب ذل جلال کده دینه بغیر بل څه خبرای بس تاسو هم تبای او زم تبای چې زمون په زړګي کې یو الله شي بس فراغ القلب عن شغل الغير سلورم بحث علامات د تقوا اوس تقوا علامات څه دي عبد الله ابن زبیر وايي سلور علامات د تقوا دي یو صبر په تکلیف باندې هر سړی ځان ته متقی متقی وایي ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق چتا خپل پټ هغه خپل اندرونی حال د الله لپاره خیسته کی لکه څنګه چې تا خپل ظاهری حال د الله لپاره خیسته نه د بندګانو لپاره خیسته کړي دی خدا مو ګډوي زه لګي ورو کوي علامات د تقوا صبر په تکلیف صبر په ګرمۍ الله اکبر خدایم درېمه علامه هم شته ده کنه شکر په نعمت شکر په نعمت امام رازی رحمت الله علیه د تقوا سعلامی خیر را کچرته د دا سترګه هغه طرف ته اوچت شو پوه شې چې زه متقی نه یم زه ډاکو یم زه د اسلام په جامه کې د اسلام ډاکو یم د دین ډاکو یم تقوا ستوي الله يراك ويقال المتقي دا ملي کې چې متقي څوک دی اوس ګورای و متقي ځان ته متقي متقي وای وای من سب من سلک سبیل المصطفی پردو زنانو سره اختلاط د خپل بدن خیال نه ساتي او دا متقی دی کته لیوانه ملک د دنیا نیولې او دا لوی متقی دی او الله خپويږي کې دې شي چې دا متقی ته وایي که خري قران سوای شرع خو ظاهر ګوري تا د میانو نه دی اورېدلی و شرع ظاهر ګوري بس ظاهر تا ګورا نور هغه پټ حال الله ته حواله کوا خو چې په ظاهر کې د قران دشمن دی حرام نه ځان نه ساتي نو متقي ګره نه دی چور دی ډاکو دی ازه کې مونږ تلو ول دلته ولی الله دې مونږ لاړو ولی الله زیتا ولی الله د بدن خو دا حالو خیر به هر حال خبره اترې شروع شوې اوس هغه په تخ باندې اوچت وخت ناشته لوی په تخ باندې ناشته د الله شان تا ګورا نو په تخ باندې اوچت ناس ته خیر خبره اترې نور وګدا قصه ده خو یو شعر وایا وکار رحمان می کنی نعمت ولی کار رحمان می کنی نعمت ولی گر ولی اینست رحمت بر ولی کار چې د رحمان کوي او ځان ته ولي وای په دې ولي دي د الله رحمت زه پاسه الله شان د ګوره چې الله څنګه پاسه ولې و فرې شان دې کنه نه مار گیا راو مې کار شیطان مې کونی نعمت ولی کار شیطان می کنی نامت ولی گرولی این استلانت برولی کار د شیطان کوي او ځان ته ولی وای په دی ولی دی د الله لعنت وی خبره تر شروع شو کله کله اخلاص داسی اخلاص خدای شان ته ګوره اخلاص سړی د پاره الله لاري وباسي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بس الله لاری وباسي الله لار ویستلا د محمد رسول الله په زندګۍ خبره شروع شولا پر تاسو مال سره راغلی مرګره ته ولید الله ولید زمانه بلل کېږي ته لوی هستی بللای کېږي خو زما د آقا محمد رسول الله نستا شان بلند نه ده ستا شان اوچت نه ده په مرز وفات کې مل درې مورز د تم په جماعت کې ونه لیدلې وډا غلا ډاکو الله دې دشمنه دې څه کومه ونه ویل خو خیر درې مورز دا تمنګ په جماعت کې ونه لیدلې او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کړي او دا خیسته په مبارکه پزما کرا کړي کیږي او جمعه تراتو راخ کړي کیږي او راوستلې شي بس دا خبره اترې شروع شوې الحمدلله هغه ځای الله فتح کړ خبره مې دا کوله رونو چې من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا دې ته ویل شي متقی دریم قول په علامه د تقوا کې عمر فاروق کړه رضی الله تعالی عنہ اغه الله ترى نفسك خيرا من احد الله سونه زبردست الله دلکم درجه ور کړې قران والا دې زړه د خپل په زار یما زړه د خپل خاور یما یو خبره ته کوم دا همغه خبره وکړه چې شریعت ظاهر ته ګوري او سړی ظاهر د قران او د حدیث دشمن دی متقی نشي کېدی نور د فرایض او خیال ساتي د واجبات او خیال ساتي البته اگر چې د تهجد او خیال نه ساتي ته دا سمو چې د متقی نه دی شاید چې پای کې د سې د سې کمالاتي د سې شان الله غلا ورکړې پټ خبره رښتیاي خوراک حلالي چاغ بستانه پای کې بلند او بالای نو تا تبا خپل ځان د اچا نه غوړه نخکاری نو درخواست زما خپل ورونو ته که زمونږ د کور کې خصوصا کمی زنانه اوسېږي زمونږ دلته کم کسان درس والدي شرکا د درس دي مونږ به د هر چا د خپل خاوري عزم وکړي چې دا میاش با زه د خپل مرګري خدمت کوم زبر د جامع زب دسی الله والا خلق مسته یو مرګره و پته نه لګي د الله بنی آدم با پس ټیم کې پاسې ده چې سحر به پاسې دلې شو د ټولو مرګرو جامع په پړی باندې پرتی وي د الله بنی آدم با خپل خوب خراب کړي د خپل مرګرو مرګرو جامي او ټول د ورځې ټول خدمت باغ کاو چا چې خدمت کړي د الله والا او د دین والا حسین احمد مدنی رحمه الله د علم دریاب د علم سمندر نوې په تمام جهان په تمامه دنیا خور عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه وای مونږ په یو سټیشن باندې وختو وزستړم ما صادر واغستو نو پاګه ریل ګاډي کې زپرې وتم وای چې څو وخت کې زما ز په لکه یخ شوما ګورم یو کس زما خپې چاپی کوي زه په صادر کې ما پته نه لګي چې څوک چاپی کوي او ډیره خوږه چاپی دا چاپی می شورو دا مې چرته یو شاګرد وای پرېدا چې چاپی کوي نو زام ستړیو ما په صادر کې منور ځان ونغښتو او لګاتار زما چاپی شروع ده یو ځای کې پته نه لګي چې سونه سفر شوه سو ګنټه تیرې شوی چې سترګې مې وغړې دي ما کاته حسین احمد مدنی زما پوته ناشته او زما د پوه چاپی شروع ده امیر حضرت ولی مې کړی دا خلک چې د دیونه الله د دین کار به الله ولې نه اغستو او د دین هغه خوګواله به ورته الله ولې نه نصیب کاو ټیک دا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه مقرر د دنیا خطیب د دنیا خو حسین احمد مدنی علم تاغه چرته رسیدای شه عشر عشیر ته نشه رسیدای نن د څوک دا ثابته کی چې څوک د خپل مرګري چاپی وکي درخواست دا ده تاسو که څه غواړئ خدمتونه وکړئ دا وخت به بیا را نشي الله ترى نفسك خيرا من احد چې تا ته ځان د هیڅ نه غوړه نه ښکاری میټا دو خپل هستی کو الله ترى نفسك خيرا من احد ده به هر چا نظر غټ غټ غني خدمت به بل نغواړي هغه انسان الله کامیابی زما د خپل خويندو ته کم چې کور کې اوسېږي زیم تنگ ده خو هر یو دا عزم کوي چې زبا پرې میاش کې زه خدمت وکم ځان د ټولو د خپل خاورې کوي تاسو ګورئ دا میاش په الله څنګه خپل تیر کی او د خپل ورونو ته هم دا درخواست دی سلورم قول په علامه د تقوا کې اپمانا د تقوا کې وب ابن کعب کړه دی وب ابن کعب دا ابی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ابی ما ته قران وایا ویل یا رسول الله زکه څنګه پتا باندې قران وایم حال دا قران پتا باندې نازل شوه وی وا ابی جبرئیل امین ویل دي چې ته د ابی نه قران واورا وته وی چې جبرئیل امین زمانو مغسته وی وا ابی جبرئیل امین ته الله ویل دي چې ابی دې په نبی علی السلام باندې قران ولولي دا غو ابی دې نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ کله چې فاروق اعظم ددنه تپوس کوي چې ابی تقوا څه شه ده نو دی ورته اما سلکت طریقا ذا شوکن واړه ګنا به واړه نه غني واړه ګنا بس پک نه غني ولې غرونه د وړو وړو ګټونا ولې غرونه د وړو وړو کنکرونا ولې غرونه د وړو وړو شګونا الله غرونه ودرولي دا سنا چې ستا واړه واړه ګناهونه درته غرشي او لاړ شه د دې ګناهونو په وجه جهنم ته الله دې دا علامه کوم کې راولي پنځم بحث اهمیت د تقوا ابن ماجه په خپل سنن کې د ابي امام رضی الله تعالی عنہ نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کته ورته ګوره نو ستاړه ته خوشحالي راځي او کته په قسم وخره نو هغه تا بری کوي دا سنه کا صالح بیبی دا یا تقوا دا یا نه کا بیبی دا تقوا دې نه وا کبي بي دې هم ډېره زبردستې پتن در دي شي او چې تقوا در کې وا داغه نورستو دې الله صالح بيبي تا ته نصیب کړه نو تا ته د دنیا ټول خیرونه نصیب شو د نه کې بيبي دا صفاتونه دي ښا امر کې نو ستا ته بيداری لبیک دا نه چې تور ته امر کې او هغه د پخله کې شل جوابونه ساتي استاد سپیره کرسی دی کیا بات ہے او سلاره د کتو دی یو د کتو ورته نه او کته قسم پاغه باندې وخره نو تا بری کینا مننه کبي بي دادا چې څوک درته وای ستا کور ودام نه بده کور اوتی ته په سعودي عرب کې ته قسم وخره چې په قسم پر رب ذل جلال چې زما د امر زما د اجازت نه بغیر دا کې دی نشي چې زما کور والا چرته تلی دا قسم اخره او واقع ته په قسم کې بیا بری شي ستا کور ودان واقع د کور نه وتی پاکو سګشت بس تندر لګې چې دلته ته وته او پته نه لګي چې هغه څوک کلی گش کئی رااله بيزه په پای کلاړه بيزه پر دی نو دا تقوا نه رستو نیک بیبي الله دې هر چاته نصیب کړي امام قرطبی 162 صفحه ولنی جلد کې حافظ ابن کثیر 43 صفحه ولنی جلد کې دا نقل کړي ابو دردا رضی الله تعالی عنہ درویش د زمانه د صاحب صحابه او زاهد تاریخ الدنیا داغه نه چا تاسو کو ابو دردا شعر ولې نه وې شرافت والا د الله په دربار کې کرامت والا د الله په دربار کې عزت والا د الله په دربار کې رفعت والا د الله په دربار کې اتقاکم سوچ ډېر متقی دی الله دې تقوا زموږ نصیب کړي اے الله دا هغه د معلوماتو خبرې وي چې موږ په خلی باندې وکړې خو اے الله په دې زیور باندې مام خیسته کا والله زموږ د مرګري هم خیسته کرا با الله نصیبه کراتا امین وای الله ستا کتاب تناستیو ستا قران تناستیو ربا